الثاني مولانا دا وړاندې نه دا مسله تیر شوی و چې دلته چون کې د ختم نسبت الله تعالی ته شعر دا په معتزله او باندې ډېر لوی اعتراض او سوال لې ذکرغي وی نسبت ته قبایح الله ته نه کیږي دا ختم خو یو قبیح شعر دی نسبت الله تعالی ته څنګه وشو نو دې دا غې نه یو څو جوابونه کوي نو یو جواب تن وړاندې شی او دویم جواب پاکستاني سره کوي الثاني جواب مقصد دا چې دلته کې تمثيل له خو ذکر دا خبره د مقام کې چې تمثيل په دوه قسمه یو تمثيل تحقيقي او یو تمثيل چې شی تقديري تمثيل تحقيقي دي ته چې په مشبادي کې آکار یقيني ایو تقديري هغه ذات چې تفرض کی نو دی وې دلته کې تمثيل تحقيقي دي تمثيل تحقيقي مطلب دا چې الله تمثيل ورکړل د حال د زړونو د دي د قبول د قلوب او د بهایم سره هغه چې الله تعالی هغه پیدا کړل داسي چې الله تعالی څه شي کړل پیدا کړل نو اوس دا خالیواله د ادراک نه دا خالیواله د چاره د ادراک نه دا په قلوب د بهایمو کې فرضي دی که یقیني دی یقینی دی اپ کې تسره خالیواله د ادراک دا په قلوب د بهایمو کې امر غیر یقینی دی که یقینی دی نو چې امر محقق دی پکې نو دا تمثيل تحقیقی شو دا تمثيل کم شو اوس تا خبرې لرازم دا تمثيل تحقیقی شو خو غایت ما فی الباب دا خبره شو چې الله تعالی دا د بهایم زونه دایره ادراک نه سکل دي خالی کړی دي نو هغه خو عذاب هم نه ورکي کنه نو دا قبیح خبره نه ده دا قبیح خبره دا نسبت د قبح نه ده ځکه کاغی غزونه ها د ادراک نه څه کړی دي کنه خالی کړی دي ها نو هغه ته عذاب هم نه ورکول کیږي کنه نو لہذا نسبت ته قبح الله تعالی ته ونه تمثيل د حال د قلوب د دیره د قلوب د وهایم سره الله تعالی خلق الله او چې الله تعالی څه کړی دي هغه پیدا کړی دي خالیتن خالی د ادراک نه فتن جمر فتنتون د ادراک نه دا خالیتن الفتنه فتنه چې وي د دې کې اشاره کوي بل خبره ته چې دا ختمه ټکه په دې کې مجاز دی دا ختمه ټکه په دې کې څه ختمه مو ورته وي کنه او دلته مطلب خالیواله دې ادراک نه دا څه شی مجاز او یا دا قلوب مقد یا قلوب مقدره یا قلوب س چې الله تعالی پاغه باندې څه شی کړل مہر الله تمثيل کړل د دې کافرانو د زونو چې دی په د انهماک په توغیان په سرکشي کې پای تکمیل ته رسیدلی دی الله د دې تسبیح ورکړل د مقدر او فرضي وزرونو سره چا سره خو باغه فرضي وزرونه نه دي باغه حقیقتا ختم دی باغه څه شی دی حقیقتا سره لګیدل مهر خو الله تعالی د دې د هغه سره ورکړل تسبیح نو دا مهر خو په دین دی کنه دا مهر خو په هغه مقدر دی نو چې مهر په مقدر شنو نسبت ته قبح الله تعالی ته ونشو دا بخواله کې دی چې الله تعالی دې کافرانو په ځونو باندې مهر لګولې نو په دې مخه خو مهر نه دی لګولې کنه پوه شئ کنه نو دا تمثيل دا تمثيل او تحقیقی شو که تخبیری یا او دا ختم بیا په معنا مجازی دی که حقیقی په دې دویمه معنا بیا حقیقي ته خپل نقطې ته وګوره او حين اذن يكون الختم على سبيل الحقيقه لیکل دي نقطې بیا به دا ختم ټکه نه دی دا به حقيقي معنا باندې واخلو چې الله مهر لګول نه هغه مقدر باندې باغوی مهر لګول له په مشبابي کې دا کار شي دا ګوره خو فرضي دي کنه نو په دې کې خو نه شي دا کار کنه خو دا ختم معنا به بیا هغه انعام سره چې لګیا شانه وکړي که حقیقتا به یا قلوب مقدره چې الله پاره ختم ونذيره د دې مثال ډېر دواړو مثال ذکر کړي د تمثيل تحقيقي چې یو شو ا تمثيل تقديري چې شو دې دواړو مثال ذکر کړي اي سال به الوادي اذا هلك کله چې سره هلاک شي یو سړی حالات شو کنه ناغبل وای وسال به الوادی را کند په او بایدلا کند په دې کټ باندې څه شو کند دا سړی و باه او بس لري که سال به هل وادي وادي په باه دلا مطلب دا چې سړی دی کند یو وړه نو چې خلک وایي کنه دا اوس تمثیلی تحقیقی دی تسبیح ورکړ شوی د حقیقت ته هلاکت چې په غیر د سوجه نه بس همدا چې مړی شي اسی وفات شي کنه مطلب د مرګ څخه دغه مسله نه وي خو بس توی شي نو خلک وایي سال به هل وادي نو وادي څه نو ګوره د دغه کس لپاره دا خبره ویلې کېږي خو دا تمثیلي تحقیقي دی که تقدیري دی تحقیقي دی ځکه دا واد دا وادي چې سوکوړي یا دغه نو دا دا حقیقت نه کنه دغه وبو چې په کنده کې سوکوړي کنه دا خبره خو صحیح کنه نو دا مثال د چا شو دا را تحقیقي شو دا را چا شو او تحقیقي کم یو هغه هغه مخ کې د بهایم سره دا ولګي او یا طارت به العنقا اذا طال غیبت یو سره دی هغه تقریبا د یو طالب دی هغه یو هفته کې سبق کې نه نو بیا به ته د سیوای کنه چې طارت به العنقا اے عنقا ولګي د دی و والو زوی طارت به العنقا عنقا په عنقا وړې دی بس چا وړې دی هغه کې خدای پاک او حنزله علی السلام یو پیغمبر استکا دا راولېګا دا غي د څه غټ غار وې کنه چې هغه د اسمان سره خبرې کولې او پکې دا چې اون کا سپینا پټای وایو ما دا دا نو حیوانات نه خواړه او چې کنو بیا یو پیغله جنې یو را دا یو یاره زه یو دی بکواس کنه حیرانه مچ دا څه بکواس او مطلب دا چې دا ټول لوی لوی شارحین دا لوی لوی اهل علم اي ټول دا ذکر کړی نو الله که زه په دې پیغام چې دا څه پوه شو کنه دا مطلب دا علماو کار